بسم الله الرحمن الرحيم باب ما يقتل المحرم من الدواب دا باب دی په بیان د دې کې چې وجل شي محرم من الدواب د بازي زنده سرونه او د بازي جاندار مخکي ابوابو کي د احرام د محظوراتو نه چې په احرام کي ښکار کول چې بغیر د احرام نه جایز دي نو هغه سي ذکر کړل چې هغه په حالت د احرام کې هغه وجل هغه ناجایز او تر دې پوري چې محرم د هغې ذبحه د هغې ښکار خو کول لرې خبره ده بلکې هغه سیزونو طرف ته اشاره هم نشي کولی هغې طرف ته دلالت هم نشي کولی ځکه د هغې د وجې نه په محرم باندې هغه شی حرامیږي او بعضې وایي چې په ټولو باندې حرامیږي خه اوس په دې باب کې دا ذکر کوي چې محرم په حالت د احرام کې بازی هغه جاندار چې هغه تکلیف ورکون کې وی او ایذا ورکي او موزی اشیاء دي نو آیا هغه وجل شي او بالکل هغه وجل شي نو په دې کي جواز د قتل ذکر کوي چه په حالت د احرام کي دارنګي په حدود حرم کي داغي وجل هغه جائز دي حدثنا عبد الله ابن يوسف حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې پینځه دا غزنده سرونه او پینځه دا غ جاندارونه ليس على المحرم في قتلهن جناح چې په محرم باندې داغه په وجلو کې ګنا نشتا نو هغه مخکې را روان دي دا روایت په مختلفو سندونو سره دا راغلي دي وعن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخکینی سند کې د عبد الله ابن عمر نه نافع بل سند امام بخاری ذکر ک چې د عبد الله ابن عمر نه عبد الله ابن دینار اغم ته روایت کړي حدثنا مسدد حدثنا ابو عوانه عن زید ابن جبیر قال سمعت ابن عمر رضی الله عنهما یقول حدثتني احدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله ابن عمر وی چې ما ته بیان وک یو د نبی له صلوات و سلام د بیبیانو نه او یو د نبی علیه السلام د بیبیانو نه څنګه چې په دې مخ کې روایت کې را روان دي چې هغه د د خور وا حفصه رضی الله تعالی عنها او هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه روایت کوي چې نبی علیہ السلام فرمایي یقتل المحرم محرم په حالت د احرام کې دا دا جاندار او دا دا زنده سر دا وجل شي حدثنا اسبغ بن الفرج قال اخبرني عبد الله ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم قال قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای خمس من الدواب پینځه د جاندارونه د زنده سرونه لا حرج علی من قتلهن هیڅ باک نشته پاغه چا بانی چا چې دا اوجل په حالت د احرام کې په حالت د احرام کې په حدود حرم کې لکه وجلی شي او هیڅ باک پاغي باندې نشتا او د دین علاوه هم وجلی شي خدلته چې دا کم 15 اشیاء دا ذکر شوی دي دا 15 جاندار نو دا د دې د ایزا ور کولو نه او د دې د تکلیف ور کولو د وجه نه چې چونکه دا تکلیف ور کوي منګک، مږي، عقرب، لړم او کلب العقور خه هغه سپی چې هغه چک لګونکې دی او هغه سپی چې هغه چیچونکې دی چک لګونکې دی نو هغه سپی هغه مراد دی. خپدی کی چې کوم بنیادی علت ته نو هغه دا ده چې دا خ ایزا ورکی تکلیف ورکی اگر که په دې کې د دې بعضی سيزونو نه څه د انسان مرګ وغیره نه واقع کیږي خو د انسانانو نه ایزا ورکی تکلیف ورکی لکه کارغه او ټپوس یو شی به دیخي یو را بشي جپټه به وخی دارنګ منګک نو منګک بیزایا سیزونه بدل خرابوي کتابونه هغه بدلوي دارنګي الماری او نور د لرګي شیان چې دی هغه بدله کرپولی هغه بدله ختم کړي دارنګي لړم کې خو zarar هغه خکاره دی او کلب العقور هغه سپي چی هغه لکه خلق چی چی او هغه په خلکو باندې چک لګی په دې باب کې نور مخکې را روان دي یعنی هر هغه شی ته دا شامل دی چې هغه ایذا او تکلیف ور کوي باقی ماندا یعنی په دې کې کدا یو محرم دا او وجل نو د دې په وجلو کې په جزا نشته جزا په نشته کوم چې سورۃ المائده کې راضی چې فجزاء مثل ما قتل من النعم نو په دې کې هغه ایذا علت ته باقی مانده د دین علاوه که په حالت د احرام کی چه کوم حلال ښکار دی هغه خو نشي وجلی نشي وجلی کم چې هغه غیر معقول اللحم دی یعنی کم چې بعضی حرام دی نو داغي وجل لکاغم جایز ندی خ امام شافعی رحمه الله غ فرمای چې په حدیث کې دا چې کوم دغه راغلي دي نو دا ټول هغه حرام سيزونه دي نو د دې وجنا په حالت د احرام کې چې هر یو حرام دی هغه ته وجل شي خو نه نور فقها وی چې نه هر یو حرام او چې کوم غیر معقول اللحم دی چې داغه غوخه خوړل هغه جایز نه دی نو داغه وجل لکه جایز نه دي ها د هر هغه شي چې هغه انسان له تکلیف ورکي یا په انسان باندې حمله کوي نو داغي وجل هغه جایز دي داغي وجل جایز دي مثلا کاغذ مری دی کاغه شرمخ دی یا نور داسې بازي درندگان دي چې هغه ایزا ور کوي هغه تکلیف ور کوي نو داغي وجل هغه جایز دی نه په حدیث کې چې دا کم پنځه شیان دي نو صرف په دې کې حصر نه دی بلکې هر هغه شی چې هغه ایذا او تکلیف ورکي هغه به مرادي حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال په دوی باندې اطلاق هغه د فسق شوی دی چې دا هغه ضرر ورکوونکي دي او هغه تکلیف ورکوونکي دي یقتلن فی الحرم چې دا به په حرم کې هم وجل شي او دارنګي محرمه په حالت د احرام کې هم وجل شي نو یو داغین الغراب کارغه دی والحدا ټپوسته والعقرب لړم دی والفأرا او دارنګ منګک دی والکلب العقور او هغه چک لګون کې سپه حدثنا حمر بن عفص بن غياث حدثنا ابي حدثنا الاعمش حدثني ابراهيم عن الاسود عن عبد الله رضي الله عنه قال عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فرمای خو اوس په دې روایت کې مار ذکر کوي حالانکه دا په هغه پنځو کې نه دی ذکر خو چونکه په مار کې هغه د ایزا اړخشته دی تکلیف ورکولو نو د دې وجنه هغه پکې شامل دی عبد الله ابن مسعود وی بینما نحن مع النبي صلی الله علیه وسلم فی غار بمنن منګو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په منا کی چه موږ په یو غار کی یا سوری تناستی او یا باران دی چرس دی خو په منا کی په یو غار کی منګ ناستو خ اذ نزل علیه والمرسلات چې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې سوره مرسلات هغه نازل شو یعنی دینه دام پته لګي او د دې وجه نه عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي داغه قول ابن کثیر د تفسیر په مقدمه کې هم ذکر کړی دی او دارنګ د دین مخ کې د حدیث کتابونو کې هم راځي چې والله انی اعلم قسم په الله ما ته دا معلومه ده چې د قران کم آیت دا په کوم موقع کې نازل شوی دی چی په کومه موقع کې نازل شوی دی او په په کوم ځای کې نازل شوی دی نو عبد الله ابن مسعود دغه قول هغه مفسرین هم ذکر کوي او دارنګ د دا حدیث کتابونو کې مرাজি چې اين نزلت او وفی من نزلت چې دا آیت کوم ځای کې نازل شوی دی او د چا باره کې نازل شوی دی باقاعده عبد الله ابن مسعود د مینا غار یادی چې په هغه ځای کې سوره مرسلات هغه نازل شوی دی وانه لیتلوها او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سوره مرسلات لسته وانی لا تلقاها من فيه او ما دا سوره مرسلات دا می اغسته دا می زده کو من فيه د نبی له صلوات و سلام د خلینا نبی له سلام دا غي ویل کول او غي ویل او ما د نبی له سلام دا غخلی ناغسته و ان نفاه لرطب بها او نبی له صلوات و سلام ځکه نبی له سلام باندې چې به وه پوره شو نو صحابه کرامو ته به د قران غوهي هغه فورن بیانوله او خوله یې لا لمده وه یعنې دوره وخت نه و تېر شوی تازه تازه نازل شوی و خه اذ وثبت علینا حیا چې ناسا پر راټو کړل په موږ باندې یو مار فقال النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اقتلوها وی وجنی حالانکه مار پاغه پینځو شایانو کې نشتا خو لیکن چونکه دام ضروري شی دی وی وجنی فبتدرناها نو منګه فبتدرناها نو منګه من ډکړه منګه من ډکړه داغه د وجلو د پاره یعنی منګ پای کی تادیو کړه فذهبت لیکن اغلاړ اغه او تختید مارو تختید فقال النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وقیت شرکم چې هغه بچ کړي شي تاسو د شر نه هغه مار تاسو د شر نه بچ کړي شي یعنی اوم نو وجه کما وقیتم شرها لکه څنګه چې تاسو د غي د شر نه بچ کړي شوي بد تاسو مونږ چی چلی او بس تاسو د والو نم هغه بچ شو خدا دا عبارت چې دی نو دا د دې حدیث سره دی دا لاندې قال ابو عبد الله خ امام بخاری هغه فرمایي خ انما اردنا بهذا د دې حدیث پر اورلو سره زمنګ مراد دا دی چې ان منن من الحرم منا چې ده نو دا د حرم نه ده ځکه په دې روایت کې د منا ذکر راغلی دی منا چې ده نو دا د حرم نه ده وان وانهم لم يروا بقتل الحيه باسا او د صحابه دی هیڅ باک نه غنو دا غمار په وجلو باندې ځکه نبی علیہ السلام حکم هم کړو چې وی وجنی او صحابه کرام هم داغي وجلو د پاره په منډه پاسې دلی دي نو مطلب دا چې هر هغه شی چې هغه ایزا ورکون کې دی نو هغه ته په حرم کې حدود حرم کې په حالت د احرام کې هم وجل شي حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ نبي عليه الصلاة والسلام خو اگر چی په ظاهر باندې لکه په انسانانو باندې سه حمله نه کوي یا سه چچل د سه نه کوي خو دغه د چې د زهر نه ډک دی د زهر نه ډک دی د دې وجنه د د دې کپیوشي کې پریوزی نو هغه خرابې او هغې له نقصان ورکوي که پای کې هغه لا مکس شو او پای کې حل شو نو د انسانانو مرګ هم ته واقع کیږي ځکه چې د زهر نه ډک دی ام المؤمنین عائشه وی چې ولم اسمعه امر بقتله خو ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ندی اوریدلی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې په قتل باندې حکم کړی دی د دې په قتل باندې حکم کړی دی یا په حدود حرم کې او یا په حالت د احرام کې خو لیکن ام المؤمنین عائشه ته نه دی اوریدلې او نور د دې په په پوجلو کې ترمذی کې روایت راځي باقاعده امام ترمذی په باب تړي باب په تړي چې بابن فی قتل الوزغ امام ترمذی په دی باندې باقاعده باب په تړلې دی او هغه وی چې بابن فی قتل الوزغ د چرمخکی په وجلو کې دا باب دی او به روایت راوړې دی د ابو هرره رضی الله تعالی عنہ نه چې نبی له صلوات والسلام فرمایي چې من قتل وضغة بالضربة الاولى چا چې چرمخکې په ډومبني غزار باندې هغه اوجلا نو کان له کذا وکذا حسنا دومره دومره نیکی دی ولې نه ډېرې نیکی دی او بعضی علما وایي چې سل نیکی دی پی او فین قتلها فی الضربه الثانیه که په دویم غزار کې ووجلا نو به ول داغینه لګي کمی نیکی دی او چې په دریم غزار کې ووجلا به داغینه لګي کمی نو دا امام ترمذی وی چې وحدیث ابي هريره ته حدیث حسن صحیح یعنی صحیح روایت دی نو ام المؤمنین عائشه وی چې ما نه د نبی له صلوات والسلام اوریدلې چې هغه حکم کړی د دې په قتل باندې یا په احرام کې یا په حدود حرم کې خو لیکن د نورو روایتونو د نورو صحابو نه څنګه چې ترمذی وی او فل بابي عن ابن مسعود وسعد وعائشه وام شريك وحديث ابي هريره په دې باب کې د عبد الله ابن مسعود نه او د سعد نه او د عائشه نه او د ام شریک نه او د باز نور صحابه کرامو نوم لکه روایت هغه پر اغلی دي وزغ دته په عربی کې سام ابرسم ویل کیږي سام ابرس سامبرس نو د دې وجلم جایز دی او کم چې هغه ګرګټ ته چونکه هم دا هم دغه یو خاندان دی ګرګټ چې هغه رنگ بدلی نو داغه وجل هغه جایز دی او دا دومره چرمخکې دومره یو ضروري شی دی او دومره د زهرو نه لکه ډک دی جاهز کوم ته چې لسان المعتزله ویل کیږي نو جاحظ چې دی او د جاحظ لکه د امام بخاری د دغه دور سړی دی امام بخاری په 256 کې مړ دی هجری کې او د په 255 هجری کې مړ دی جاحظ د د یو کتاب دی په کتاب الحیوان باندې په اسلام کې مسلمانانو کې غنو خلکو کتابونه لیکلي دي لکه مثلا کمال الدین الدمیری په کتاب الحیوان لیکلی دی دارنګ په معتزله کې جاحس چې دین د په الحیوان باندې کتاب لیکلی دی نو دی چې په یوځه کې په دغه حیواناتو کې کله د وزغ ذکر کوي د اوزاغ جمع د دې اوزاغ راځي د چرمخکۍ ذکر کوي نو جاحظ یو عنوان تړلې دی چې صنع السم من الاوزاع چې د چرمخکو نه د زهرو تیارول او سم زهرو ته وي د زهرو تیارول نو بیا غوي چې په خوا زمانہ کې بادشاہانو چې بکم خلک هغه به قید تواچول قیدیان وو نو په قید کی قیدیان عام طور بانی لکه خپل منځ کی جنگونه جګړی او بل دا ده چې د معاشری عموما هغه داسې خلک وی چې هغه په معاشره کې بهر فساد کوي د دې وجه نه خو جیل ته تلی نو په هغه ځای کې چې غیبا یو یو کس هغه به په جیل کې وجه نو چاړه او دا سيزونه خو لکه جیل کې نه پرې خو دې کیږي نو هغه به ولګیدل او یو چرمخکی هغه به د شیشې په یو بوتل کې هغه واچوله او هغه بوتل به د د تیلو نه د څه شي تیلو نه به ډک یا مثلا د زیتونو تیلو نه یا د شړشمو تیلو نه به هغه ډک بیا به سلوي خورزي هغه نور تکي خود هغه شیشه نو چې سلوي خورزي به تیر شوي نو چې کم دا چرمخکې د نو دا په هغه تیلو کې حل شو مکمل بیا باغه داسې زهر به داغینه جوړ شي ویو چې هغه به دی ک په په یو ډوډۍ باندې چې هغه لږ غونتې د هغې مقدار هغه راخ که نو که یو ډوډۍ باندې به دی هغه راخ که نو که هغه به هر څومره خلکو وخوړله که لسو به وخوړله او که شلو به وخوړله نو د ټولو به د هغې نه مرګ هغه واقع کېده نو دومره زهریله شی دی باب لا يعضد شجر الحرم خپدې باب کې دا ذکر کوي پدې کې او دارنګي ورپسې د نورو ابوابو کې چی حرم له الله یو امن ورکړی دی ټیک ته ددی بعضی ضرر رسان شیزونو ددی وژل هغه جایز دی خو حرم له الله یو امن ورکړی دی ومن دخله کان آمنا څوک چی دی ته رادن نشو هغه هغه له الله امن ورکی تر دی چی د حرم چی کوم ونی دی او ډکی دی هغه تم امن حاصل دی کم چې پای کی هغه مارغان او دارنګي د مرغۍ هغه پکې ناشتي هغه تم امن حاصل دی او چې کم پدی کی لکه هغه ونی ډکی دی ما انبته الله چې الله رازرغون کړی دی او الله را ټوکولی دی نو داغه کټکول هغه ناجایز دی او هغه حرام دی او بعضی هغه بوټي چې هغه انسانانی کری مثلا چا د میوو یو ډکی هغه وکړو یا بعضی داسې بوټي چې هغه انسانان کری نو کاغه پکې روختل نو بیا هغه بوټي کاغه پکې لکه خپل ظاهر ځانی روختل ام لکه داغي وهل هغه جایز دي او که انسانانو هغه کرلی دي نو داغي کټکول لکه هغه جایز دي خو چې کوم بازي داسي زنګلي بوټي دي چې هغه په هغه ځای کې روخي چې عام طور باندې لکه انسانان داغي کر نه کوي نو داغي کټکول هغه ناجایز دي او هغه حرام دي هغه لم الله امن ور کړی دي باب لا يعضد شجر الحرم نبشي پرې کړې کېده شجر الحرم اغونی او ډکی الحرم د حرم وقال ابن عباس رضی الله عنهما عن النبي صلی الله علیه وسلم ابن عباس د نبی علی السلام نه روایت کې لا يعضد شوکه شوک ازغی ته او غنی ته ویل کیږي چې نه بشي وهل کېدی شوکه داغي هغه ازغی او داغي هغه غنه نو چې غنه او ازغی هغه نشي پرې کولی نو ډکه او ونه هغه په طریقې اولا سره نشي والی حدثنا قتيبه دا روایت مخکم تیر شوی په کتاب العلم کې په هغه ځای کې امام بخاری دا روایت راوړیو د وليبلغ الشاهد الغائبه چې نبی له صلوات والسلام فرمای او هغه په فتح مکه کې دا ویلیو چې دا چې کم خلق موجود دي نو غایبینو ته دا مسله دا اورسي چې حرم لال د مکی له الله حرمت ورکړي دي او دا تحریم دا زما د پاره هم صرف د لکسات د پاره اوچت کړی شوی دی او نور به تر قیامته دیته دا حرمت دا حاصل وی او دلته امام بخاری دا پاغه محظورات د احرام کی او محظورات د حرم اغه راوړي دي چې په حرم کې لکه نه تاسو کو وجلې شي بلکې په حرم کې هر یو شي ته الله امن اغه ور کړی دی حدثنا قتيبه حدثنا الليث عن سعيد ابن ابي سعيد المخبري عن ابي شريح العدوي ابو شريح العدوي صحابي دي ابو شريح العدوي انه قال لعمر ابن سعيد د عمر ابن سعيد ته ویل او د عمر ابن سعيد دا د بنو امیه او د طرف نه بلکې د یزید په دور کې د یزید ابن معاویه دغه په دور کې دا گورنر دی چې هغه په مکه باندې مقرر کړی دی او دلته چونکه په مکه کې عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ د غاته نه کاله د خلافت اعلان کړي دی او دا د نبی له صلوات والسلام د صحابیم دی او بل د دخینی زویم دی د اسماء رضی الله تعالی عنها د غزوی دی د زبیر زوی نو دی اول را لېږلی دی خو دی نه دی کامیاب شوی او بیا وروستو حجاج چې دی نو چې کله هغه ګورنر شو دا هغه روایت مخکې تیرم شو په کتاب الحج کې نو بیا حجاج چې دی نو هغه لګېدلی او عبدالله ابن زبیر هغه شهید کړی دی نو ابو شریع العدوی انه قال لعمر ابن سعید د عمر ابن سعید گورنر ته ویلی وهو يبعث البعوث الى مکه او د لیګل اغه لخکری الى مکه مکی طرف ته عمر ابن سعید گورنر د لخکری مکی طرف ته لیګلی چې په عبد الله ابن زبیر باندې چړایو کی او داغه سره جنگو کی نو دی ابو شریع العدوی ته وی چې اے امیر اے گورنر اے ذلی ایها الامیر مال اجازه تراکا اے امیر اے گورنر احدثک قولا چې زتا ته بیان کوم د نبی له صلوات والسلام قول قام به رسول الله صلی الله علیه وسلم الغدا من یوم الفتح او نبی له صلوات والسلام غ قول ما ته د یاد دی چې ما ته لکه داغي غزه داغي غ مقام داغي غ وخت هم راته معلوم دی زه تا ته بیانوم د نبی له صلوات والسلام قول چې نبی له صلوات والسلام ادری دو د فتح مکی په سبا باندې په د فتح مکی په سبا باندې په 8 هجری کې فسمعته اذنایا او دا خبره د نبی له صلوات والسلام زما غوګونو اوریدلې ده و وعاه قلبي او زما زړه یاد کړی ده و ابصرته عینایا او زما سترګو لیدلې ده یعنی ما ته دومره په خیا ده ده هیر شوی نه ده حين تکلم به کله چې نبی له صلوات والسلام دا خبره کړې و انه حمد الله واثنى عليه هغه د الله ستاینه وکړه او د الله تعریفونه وکړل او ثم قال او بیا نبی له صلوات والسلام فرمایل چې ان مکه تحرمها الله ولم يحرمها الناس یاد ساتي چې دا مکه دیله دا حرمت دا الله ورکړي دی او دا تحریم له الله ورکړی دی او دی له دا تحریم خلکو نه دی ورکړی دا د خلکو د طرف نه نه دی ورکړی شوی فلا يحل لامرئ ان يؤمن بالله واليوم الاخر نو د هیڅ یو شخص د پاره دا حلال نه دی دا جایز نه دی چې هغه په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان لري ان يسفك بها دمن چې هغه په دې مکه کې وینه توی کی ولا يعضد بها شجره شجره او نه پری کی بها پدی مکه کی شجرتون یونا ولا يعضد بها ان يسفك بها دمن چې هغه توی کی پدی کی وینا ولا يعضد بها شجرتن او نه دا چې هغه پری کی پدی مکه کی شجرتن یونا فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلی الله علیه وسلم فقولوا له او دا الله پیغمبر دام فرمایلی دی که چرته یو تن اغه ځان له رخصت حاصلې د وجی د قتال د نبی له صلوات والسلام نه چې پیغمبر چې پدی کی قتال کړي دی او په فتح مکه کې هغه حمله کړي وا او هغه چې د باج خلکو د غي د قتل حکم ورکړي چې اگر چې هغه د کعبه د د غلاف سره راځوړندې همي ووجي که یو تن ځان له رخصت حاصلې د وجه نبی له صلوات والسلام د قتال نه نو فقور له نو هغه تبیا وای چې ان الله اذن لرسوله بېشکه الله دا رخصت او اجازت ورکړی او خپل پیغمبر ته ولم یاذن لكم او دا اجازت تاسو له نه دی درکړی و انما او زما د پاروم که دا اجازت ته صرف د لکسات د پاره و انما اذن لي ساعه من نهار او مال دا اجازت راکړی شوی دی صرف د ورځې په یو ساعت کې او د ورځې په یو غړی کې وقد عادت حرمتها اليوم او بشک روګرزید داغه غ حرمت نن ورځی که حرمتها بالامس زکه دا د فتح مکی په سبا لباندې وا او د دې غ حرمت نن ورځی دوباره بیا روګرزید که حرمتها بالامس لکه څنګه چې د دې غ حرمت هغه پرونو وليبلغ الشاهد الغائب او پکار د چې هغه حاضر دی غایبینو ته د حدیث دا اورسي فقیل لابی شریح ابو شریح صحابی ته ویل شو چې تا خو عمر ابن سعید چې کم گورنر د یزید تا خو هغه ته نصیحت وک چې د خدای خاطر وک په مکه باندې مکیل الله یو حرمت ورکړي دی ټیک د عبد الله ابن زبیر په غزه کې گورنر دی خو لیکن په هغه ځای کې هغې له الله حرمت ورکړی جنګ پکې مه کوه نو تا خو هغه ته نصیحت وکړ نو عمرو ابن سعید تا ته به جواب کې څه ویلې ما قال لک عمرو عمرو ابن سعید تا ته به جواب کې څه ویلې نو قال ابو شریع العدوی صحابي وی چې ما تاغه ویلې انا اعلم بذلک منکا یعنی بعضی داسی چې هغه د طاقت په هغه نشه کی نو هغه ته وی چې زستانه ډیر خپوی ما یا ابا شره ای ابو شره زتانه په دی حدیث خپوی ما خو اوس هغه چې کوم استدلال کوي نو دا غد کلمت حق اريد به الباطل چي الفاظ خو یې حق ویلي دي خو لیکن اراده ته باطل کړي ده ځکه وجه دا ده چې عبد الله ابن زبیر نه خو هغه نافرمانو او نه هغه څوک وجلی او چې هغه غني راغلی حرم کې پناه غستی او نه په غزه کې هغه سبل څه جنایت کړي دی او نه سبل څه فساد کړي دی ناغه ته وی چې انا اعلم بذلک منک زه ستانه خپو یما په دې حدیث باندې یا بشره ای بشره ان الحرم لا يعيذ عاصيا بشک حرم چې دین هغه پنا نه ورکه عاصيا یو ګناګار لا ولا فارم بدمن او ناغه تختیدون کی د وینی لا چې یو سړي هغه بهر د چا وینې تو یې کړي او هغه حرم ته وتښتي هغه ځای کې پنا نو عبد الله ابن زبیر سه بهر قتل هم نه دی کړی چې هغه راغلی په حرم کې پنا غستې ده په مکه کې پنا غستې ده ولا فارم بخربتن او ناغه تختیدون کې ده بخربتن په یو بل فساد سره خربا امام بخاری معنا کوي بلیتن چی یو بل فتنه یا فساد یی کړی او راغلی یی هغه په حرم کی پناه اغستی نو هغه خو دغسی هم نه دی کړی او ده څه یعنی دا کلمات دای ټیک دی چی حرم دی له یو نافرمان له پناه نه ورکوی او دارنګی نه یو قاتل له او نه دارنګی نه یو بل فتنه فساد کونکی له خو لیکن لکه عبد الله ابن زبیر په دې کې یوم نه دی کړي یوم نه دی کړي باب لا ينفر سید الحرم دا باب دی چې نبشي زغلولې سید الحرم هغه د حرم خکار دلته امام بخاری د عکرمه داغه نه معنا نقل کړي چې د حرم خکار هغه بنشي زغلولې کېده نو د دې یو معنی خو په دې روایت کې عکرمه ذکر کړې ده چې د حرم ښکار د ځغلولو معنی دا ده چې هغه راغلی دی په یو ونه کې مثلا سوري ته ناسته یا په بل ځای کې یو سوري ته هغه ناسته او ته هغه اوس غلې او په هغه ځای کې لکه ته په خپل دیره واچې او هغه سوري ته ته په خپل کینی نو د حرم چې کم ښکار دی او چې کم د د حرم چې کم خکار دی او کم چې دا د دغه دی د الوتو ولا شي نه دی نو لکه دی کې با دا بنشي زغلولې کې دی چې ته هغه والوځي مرغې وغیره والوځي او ته په خپل پاغزه کې پناه واخلې او سورې واخلې حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة بشك الله حرام کړی دا بشک الله حرمت ور کړی د مکی لا فلم تحل لاحد قبلی نو دا مکه حلال نه و د یو تن د پاره قبلی مخکې زمانہ ولا تحل لاحد بعدی او نه به دا حلالیږي د یو تن د پاره روستو زمانہ بس الله د دغه لک سات د پاره زما د پاره حلال کړي و اوس یو یو تن دی وجن دا حکم دا جمعتون تم شامل دی څنګه چې په دې بل روایت کې برام شي دا جمعاتونو تم شامل دی او یو سړی اوس لګیږي او په جمعاتونو کې مسلمانان وجنی او قتلې او د پیغمبر د داغې نه استدلال کوي نو دغه داغي الریډي هغه جواب هغه په مخ کې روایت کې هغه تیر شو چې الله د خپل پیغمبر د پاره لکسات د پاره هغه روا کړی دی او هغه د بل چا د پاره روانه دی ولا تحل لاحد بعد یو نبا خلاها ګياګانې ددې ددې هغه ګياګانې چې په خپله راټوکيږي قدرتي طور باندې هغه به نشي پرې کولې ولا يعضد شجرها او نه بشي وهلې کېدې ددې هغه ونی او ډکې ولا ينفر صيدها او نه بشي ددې هغه ښکار هغه زغلولې کېدې یا بعضی محدثین د دې معنا دام کوي چې اخکار هغه ته د سس غلې چې د یو ځای نه بل ځای ته زغلې او د بل ځای نه بل ځای ته زغلې د دې لپاره چې هغه ستړي شي مثلا سو دا خرګوش ته هغه ته د یو ځای نه بل ځای ته زغلې د دې لپاره چې ستړي شي او پای کې یعنی کنایه د دخکار نه یو معنی دام کوي چې ولا ينفر صيدها او داغي هغه ښکار به نشي څغلول کېدی او بل معنا هغه مخ کې را روانه ده ولا تلتقط لقطتها او د دې چې کومه غورځېدلی شیان دي هغه به نشي اوچتول کېدی الا لمعرف مگر که یو سړی هغه همیشه اعلان کوي د تعریف د پاره چې اوچتې کړي او هغه اعلان کړي او موږ مخکې ویلو چې نن سبا د دې د پاره باقاعده ادارې جوړې شوي دي که یو شی تا ته ملاو هم شو ورې کا بس بې حکومت پوه شه او سرکار پوه شه د نورو لقطو هغه حکم هغه بیم د یو کال د پاره لکته ساتلې شي یو کال پورې تعریف کولې شي د یو کال نه بادي که ته استعمالولی شي او که ته نه استعمالې بل چاله ورکا یو غریب لا فقیر لا که تا ته دغه نه لیکن د حرم چې کومه لقطه ده نو د دې به همیشه اعلان کې هغه بالکل په هیڅ وخت د اوقاتو کې ته نشي استعمالولې وقال العباس د دې حرمت د وجنه وقال العباس قا عباس وی وقال العباس او عباس د نبی له سلام تر وی یا رسول الله دا الله پیغمبره الا الاذخر الا الاذخر مگر غ سرګړې سرګړې چې دینو دام قدرتی تور باندې په دی غرونو کې دا پیدا کیږي او دا اکثره د قبر د پارم دا کیږي او مګر د سرګړي د هغي اجازت یې ورکه خیر دی که هغه د ضرورت د پاره تاسو وخی د هغي اجازت دی وان خالد عن اکرمه قال اکرمه وی چې هل تدری تاسو ته پته شته چې ما لا ينفر سیدها د دې ښکار بنشي څغلول کېده د دې معنا صدا ای هو ای ينحيه من الظل او هغه دا دی چې ته اوس غلې د اخکار من الظل د سوري نه چې هغه سوري تناسته او تی اوس غلې ينزل مکانه او داغي په زیبانه ته په خپل سوري تکینی د دې معنی دا ده باب لا يحل القتال بمکه په مکه کې قتال اگر روان دي هغه جایز نه دي ها که چا په تا باندې هغه در باندې ړومبی شو او په تا یې پهل وکړ او هغه در باندې ړومبی حمله وکړه نو به قران وی فین قاتلوکم فقتلوکم کتا سره جنگ کوي سوره بقره کې وی نو اشار الحرام بشار الحرام والحرمات قصاص او دارنګ فین قاتلوکم فقتلوهم البته تب ابتدا نه کې کاید سره جنگ کوي نو تب سره به جنگ کوي وقال ابو شريح رضی الله عنه عن النبي صلی الله علیه وسلم لا يسفك بها دما دا روایت مخ کې اوس تیرم شو ابو شريح عدوی چې نبتو یی پدې کې وینا پدې مکه کې حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضی الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مکه، نبي عليه الصلاة والسلام چې په کومه ورځ باندې مکه فتح کړه نو وی فرمایل چې لا هجرته اوس د مکې نه مزید هجرت نور نشته ځکه هجرت کیږي د دار کفر نه دار اسلام ته هر کله چې مکه دار اسلام وګرځیده نو دا غینه اوس هجرت هغه پاتې نشو لا هجرتا هجرت نشته د مکی نه مدینی ته ځکه چې مکه دارالاسلام وګرځید ها البته ولکن جهاد و نیت لیکن جهاد شته دی عملا جهاد سم شته دی و نیت او چې کله جهاد نه نو بیا نیت د جهاد شته ځکه جهاد ټول عمر همیشه د پاره داسي هر وخت نه جهاد بکوي او چې کله جهاد نه نو بیا به نیت د جهاد کوي یعنی خامخا یعنی د جهاد داسي او فریضه ده او د اسلام داسي یو حکم دی چې جهاد کله نه نو نیت د جهاد بکې لکه هغه صحیح مسلم روایت کې چې راځي چې مما تولم یغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبه من نفاق یو سړی چې هغه مړ شو او هغه جهاد نه دی کړی لیکن داغه په زړه کې د جهاد شوق نو راغلی نو دی د منافقت په یو څنګه کې مړ شو بعضی خلک داغي هغه جهاد سره بالکل غنیت هم نه داغي هغه شوق او جذبه هم نه و اذا استنفرتم فانفروا او کله چې تاسو نه د وتلو مطالبه وکړی شی او کله چی مطالبه وکړی شی ستاسو نه د وتلو د جهاد د پاره نو فنفرو نو تاسو اوزی او دا بسوک کئی اذا استنفرتم کله چی مطالبه وکړی شی ستاسو نه د د د زغلیدو چی اوزی جهاد د پاره دا بسوک کئی دا با امیر کئی او دا با کم چې حکمران دی هغه به کوي کم چې د ملک مشر دی هغه به کوي د مسلمانانو مشر دی هغه به دا کوي فن فیرون بیا تاسو وزي بیا دا غینه بعد اساره دل نشتا فإن هذا بلد بشک دا یو کلی دی حرم الله یوم خلق السماوات والارض چې دی له الله حرمت ورکړي دی دا غورز نه چې الله اسمانونو زمکه پیدا کړی دي وهو حرام بحرمت الله الى يوم القيامه او دا کله دا محترم دی او دی له الله عزت ورکړي دی د وجه د عزت د الله نه او دا تر قیامت پورې دی وانه لا يحل القتال فيه لاحد قبلي او بشک روان دی جنگ پدې کې پدې کلی کې لاحد د یو چا د پاره هم قبلي نمخ کې زمانہ د چا د پاره رواو ولم يحل لي او نه زما د پاره دا روا کړې شوی دی الا ساعه من نهار مگر لک ساعت من نهار د ورځې د ورځې لک ساعت د پاره دا زما د پاره روا کړې شوی دی فهو حرام بحرمت الله الى يوم القيامه نوز بیا دا ددې هغه حرمت بيا دې او دا هغه محترم او دې له عزت الله ورکړې دا حرام دې د وجې د عزت ورکولو د الله نه تر ورځ تر قيامته پورې او داسې احترام او داسې حرمت ته حاصل دې چې لا يعضد شوکه ددې هغه ازغې هغه بم نه والې کيږي ولا ينفر صيده او ددې ښکار هغه بم نشي نشي پاسولې کيدې نه بشي زغلول کېدی ولا یلتقطو لقطته او نه به اوچتای د دې هغه پریوتې شی یو تنم الا من عرفها مګر هغه څوک چې هغه د دې اعلان کوي د دې تعریف کوي د دې اعلان کوي چې دا شی د چا دی ولا یختلا خلاها او نه بشي پرېکړې کې دی خلاها د دې هغه غیاګانی قال العباس د نبی له سلام تر د الله پیغمبر ته وی چې د الله پیغمبره الا الاذخر مګر هغه سرګړی چونکی هغه د ضرورت شی دی نو هغه تی جایز کزکه هغه په خپل قدرتی را پیدا کیږي فانه لقینهم ولبیوتهم نو دا د دې د داغه لوارانو د پاره او ولې بیوتهم او د دې د کورونو د پاره چې خلک د چتونو د پاسه لیو میو د پاره استعمالي قال نو نبی علیہ السلام فرمای چې الا الاذخر مگر غسرګړې چې کوم غیا ده نو هغه خیر دی هغه کې یو سړی کټ کی نو داغي کټ کول هغه جایز دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین